اتم مقام د دې ځای نه شروع کیږي په دې کې د یوسف علیه السلام رور ورځي او دا په دې ځای نه وی تر یو کم اتیایم آیات پورې به دا مقام چلیږي یوسف علیه السلام رور ورځي یوسف علیه السلام خپل رور ځان سره رانی دې کوي اشاره ته کوي چې ستار رور ما دا غي نه ورسته بیا د پاتې کېدو لپاره تدبیر جوړي هغه تدبیر چې کله جوړ کی نو بیا باغې کې هغه ساعت دې لپاره بار کی دا غي نه پس بیا هغه اعلان کیږي بیا دا غینه ورستو د دوی هغه معاملې دا نو بیا پاره کې هغه دوی تهمت لګی په یوسف علی السلام باندې دارونه بیا وې دم د بل رو هغه غلا کړي وا نو هغه پم بیا کوي بیا یوسف علی السلام هغه بهر حال پاره باندې صبر کیدا بل مشکل راغی بیا یعقوب علیہ الصلات والسلام ته یوسف علیہ السلام ته دوی مینت کوي د دې رور د خلاصي د پاره هغه وسره نه پریدي دا دغه د خطا سي ګوري ولم ما دخلوا هر کله چې دوی داخل شو علی یوسف او یوسف علیہ السلام باندې نو آوا الیه آوا ځای ورک نږدې کو الیه ځان تا خاهو رور خپل دی کې اکرام ضرور پکار د سړی او کیو ډیر اکرام یو کی قال ورته وی انی انا خوکا یقینا زستارورم فلا تبتئس نو مخ پکېګه بما کانوا یعملون فاغه سبانه چې دوی کم کارونه کړی دي اے دینه معلومیږي چې یوسف علیه السلام د خپل رور ته تفصیلی واقعه بیان کړه ځکه دته خو پته نه و دې ته کور کې دا قصه و چې شرم خړل دي ځکه وته یوسف علی السلام وای فلا تبتئس پرې مخه پکې بس پرې دې څه کړی دي هغه باندې ګټه کې افریدي فلم ما جهادهم بجهازهم هر کله چې تیار کړ یوسف علی السلام به جهازهم هغه سامان د دوی نو جعل السقایتا وی ګرځولو هغه السقایتا هغه لوخه هغه لوخه د سرو زرو جام وی او به پکې سکل کې دی بادشاہ پکې مخ کې وبس کړي یوسف علی السلام راوغسته دی په دې کې وبمس کې پریدا دی باندې بخ کار وکړو نو پاغي باندې بیا غنم تقسیمول فی رحل اخیه په بار ضرور خپل کې ثم اذن مؤذن بیا اعلان کو یو اعلان کوونکی وی ایتها العیر اے قافلی والاو انکم یقینا تاسو چې لسارقون خامخا تاسو غلا کوونکی دلته سوال دی سوال دا دی چې یوسف علی السلام خو پیغمبر دی پیغمبران خو دروغ نه وایي اوس نه چاته دروغ چل خي دا انکم لسارقون چې اعلان کی کیږي دا خو دروغ اعلان دی خو غلا رښتیا هم نه کړي دا خو له دوی په بار کې خېره نو اوس بس چل کیږي نو بعد خو دې دا کې دغه تقدیر جوړ کړل انکم لسارقون پوښوی اخاکم من ابيکم ورور مو د پلار نه پټ کړو دا وګدا کی سردا نه لا دلته کې داس چل نه دی شوی یوسف علی السلام ګوره دی لکه راضی کنا جعل السقایه فی رحل اخی یوسف علی السلام نوکران نو کوټه نه وتی یوسف علی السلام لاړو د خپل رور په بار کې جام کې پټ کړو او وی تړل اوس چې بارونه وتړل شو هغه روان شو چې روان شو دلته چې نوکران وکتل جام نشته دي نو نوکران غریبانو ته پته نشته دي دا غلا شوی دی کې یوسف علی السلام خپل یې کړی دوی چې اعلان کول وی انکم لسارقون تاسو خو غلا کوون کې ودرېږي او قافلې والا د موږ جام یو پوه شئ قالو نو دوی وی واقبلوا را وړاندې شو علیهم پدې کې یو د تفتیش طریقې تا ته وکولا چې کله ته تفتیش کې کنه استعمالوا توریه خو لیکن هغه چې چانه تفتیش کې چې هغه تانه وډار شي چې لکه دا خبره خو مالک د اشتیاق دی پوهه درا باندې نو دوی ته داسې غوند انداز ځکه وی انکم لسارقون یقینا تاسو غلې خو شوي قالوا هغه وی واقبلوا او راوړان دي شو علیهم په دوی باندې مخامخ را روان شو وی ما ذا تفقدون تاسو څه شی ورک کړی دی څه شی ګورئ څه معلومه وای خو شوي دا چې کله سړی غل نه کنه په دې وخت کې سړی بیا ډېر ټیټ وي کنه ځکه وا اقبلو وسره وي صرف دا ونه وي چې ما ذا تفقدون نو سره داسې خستی نتان کې را روان شو چې چند سم ورک کړی دی قالوا اغوی نفقد سواع الملك مونږ ورک کړی دی سواع الملك هغه سواع هغه پیمانه د بادشاه ولمن جاء به او څوک چې راوړي دغه پیمانه نو هغه د پاره حمل بعیر بار د یو اوخته او دا سړی وای و انا به زعیم دا اعلان کون کې وای او زی ذمہ وارم زبې ولا ورکوم په دې کې پته ولګی دا چې دا دغه سی انعام مقرر ول زمانه او شی ورک دې کې 4 او 500 روپے به ورکوم دا انعام جایز دی ها دا جایز دی البته جعاله به معلومه چې کم شی ورک دې دا نه چې مانه بټو ورکړه چې څه پکې واغه وای کې 2 روپے بټو 500 وې پکې روپے 2 پرتی نو بیا ورته کې پوه شو کنه نه معلومه به صدا شي دی او بل دا چې کوم دی نو عقد الکفاله یو سړی ذمہواری په یو کار باندې واخل لکه چې واغستا قالو دی او تعالی قسم په الله دی لقد علمتم قسم دی یقینا تاسو ته پته ده ما جئنا چې مونږ نه راغلی لنفسد فی الارض چې ورانه او کو پزمکه کې غلام لالم نه راغلی و ما كنا سارقین او نه یو مونږ غلو وی قسم دی تاسو ته پته ده نو هغه مصر والا ته پته و مصر والته دا پته چې یو خدای د دینه مخ کې راغلی نو مخ کې دی خلکو لیدلی چې دی غلاګان نه کوي نه دا پته وا یا دا دا چې تاسو ته پته ده نو پته د دینه چې دوی دا پیژندل چې دا د ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام اولاد دي د پیغمبرانو زمان به داسې نه کوي نو دوره پیژندل چې دا غل خلق نه دي خدي قالوا فما جزاؤه نو د سړی د هيئت نام پته لګیږي چې دا غل دی او کنه دا پته ته مو لګی دا قالوا فما جزاؤه نو وی دوی سبع دی دغه وته وی دی نو کران وی خزر ازي فیصله پتا سودا فما جزاؤه سبع بدل د دی ان کنتم کاذبین کچرته تاسو دروغجن ک دروغجن راوته نو بیا بس خې سي پوه قالوا اغوي جزاؤه بدل دا غ سړی من د من وجدا هغه څوک بدله دا د دې من وجدا هغه څوک چې اومون ته شو پی رحلی په بار دا کې فهو جزاؤه بس هغه دې بدلوي مال مسروقه چې د چانه برامت شو بس هغه پکې جزاوي هغه پکې څنګه جزاوي تر یو کال پورې باغ هغه خدمت کوي بس چې چانه اغلا کړي خوشوي یو غلا د غلا حکم ځان ته دی لیکن د دغه حکم چې چا سره مال مسروقه برامت شو او هغه ما نه اغلا کړ خو هغه سره راوته چې داسې دانو را دی فبدا ابي اوعيتهم نو شروع کړ يوسف عليه السلام به اوعيتهم فاغا بارونو د دوی د دوی باندې قبل وعاء اخيه مخکې د بار ضرور خپلنا اے طریقم دا د خدا چې نه تل هر څه ګرځي ګرځي الته نه را واخلې زمون کلی کې وکړ سو اعلان کو خو شي وي که چا نه څه شی ورک شوی ما ته نیول کنه بیا په ځان لا واخرې نو هغه ته وی لور دنه لور لور دې مونته دې مونږ لرا وای سه به زمونږ دینو هغه چې داسې کار ته وکي بیا خو در باندې خلک پويږي چې ډایرکټ په ورشي نو اول شروع د بل دینو کله کوګ دور آتا وشه ثم استخرجها بیا راو باسل دغه پیمانه می وعاء اخیه د بار ضرور خپلنا کذالک کی دنال یوسف الله وی دغه رنگ چل خودل او مونږه تدبیر خودل او مونږه یوسف علی السلام ته کسو کی ترازو کی دا خو لوی چل ولو شو دا پیغمبر وکړو الله وی دا ته ما کوله ما اعتراض مکوا ما کان لیا خدا خاو نو دا یوسف علی السلام چې نیولې ور ور خپل فی دین الملک دین معنی مې تکړوي په قانون د بادشاہ کې نه یوسف علی السلام په قانون د بادشاہ فیصله نه کولی مطلب دا دی ما کان ما یمکن له بالکل ممکن نه و چې یوسف علی السلام دا کارونه کړي ما یجوز له یوسف علی السلام د بادشاہ په قانون باندې فیصله نه کولی نرفع درجات من نشا پورته کو الا ان شاء الله لیکن هغه چې الله لکن استثناء منقطع ده لیکن ان شاء الله لیکن الله وغختل نو قبل قانون راونی وو ا قانون د یعقوب علی السلام شریعت آسمانی شریعت باندې فیصله وکړه نرفع درجات من نشا پورته کو مونږ درجه د هغه چا چې مونږه خوښي او فوق کل ذی علم علیم او پورته د هر علم والا نه علیم یو ذات عالم وی هغه پر په بلوی بلوی حتا ينتهي الى علم الله حتی چې د الله علم تورسیږي دا غي نه بر بیا بل څوک نشته دی نو دا دې ځای کې دا خبره شو ما کان لیا خدا خاو دینه معلومه دا چې یوسف علیه السلام د بادشاہ قانون نو منل غوړه نن خلق په کفری قانون کې کار کوي نو دلیل څه پیش کوي و یوسف علیه السلام چې کړو پوه شئ کنه اول خو دې کې دا ابن عباس وای فلما کلمه کله چې یوسف علی السلام د دغه بادشاہ سره خبرې وکړي نو یوسف علی السلام په بادشاہ سره څه خبرې کړي ابن عباس وای ته ګوره چې په جیل کې کم سړی اوله خبره کما کوي هغه به د بادشاہ سره کړي نو په جیل کې د تعبیر پښتنه کېږي خو هغه بیان د چا چلی هغه بیان د توحید شروع کوي د دعوت ته ایمان شروع کوي نو د بادشاہ سره دعوت ته ایمان اول شروع کړي دي او وی دعوت د ایمان ورته ورکو بادشاہ ایمان راوړو بادشاہ څو کو ایمان راوړو البته که ته چې بادشاہ ایمان راوړو بیا ولی بل قانون چلول نو هغه زمانہ کې ترتیب داو چې پیغمبران به قومونو ته نو چې کم قوم کې به پیغمبر راغله وغي بلاغه په قانون چلیدل بل قوم به پاغي قانون مکلف نو یعقوب علی السلام چې پیغمبر وو نو هغه بنی اسرائیل ته لہذا داغه په قانون باندې باغی عمل کولو نه دا چې د مصر بادشاہ په عمل کولو په دی وجه باندې فدانو نن دا خبره نشته دی نن په قانون چې کوم د ټول دنیا غو یو د مسلمانانو یو قانون وي بیا په کفر په قانون کې نو یوسف علی السلام اول خو د بادشاہ مسلمان بادشاہ سره کار کړي ک بل فرض دا بادشاہ بیا مسلمان هم نشي کافر هم شي نو بیا دغه بادشاہ سره چې یوسف علی السلام کار کولو نو شرط پکې دا چې ورستا قانون نه منم په ټول عمر کې یو فیصله کړې ده هغه فیصله هم نصاب قانون کړې ده د خپل پلار په شریعت باندې کړې ده د دین د یعقوب علی السلام باندې کړې ده نه دا چې د بادشاہ په قانون فیصله کړې دي نن خلک د بادشاہانو په قانون باندې او په کفر قوانینو فیصله کوي یا پاره کې کار کوي یا کې جوړولو کار کوي بیا باندې کې څوک پیش کیندا په یعقوب یوسف علی السلام تهمت ته کم از کم عقل درجه دا ده چې یوسف علی السلام د بادشاہ په قانون فیصله منلې یا کولې نورې فیصله نو یوسف علی السلام کم از کم ګناګاری کی تکنه ګناګاری کی چې ګناګار چې پیغمبر شو بیا پیغمبر خو ګناګار نه پیغمبر نه ګنا نه کیږي نو یوسف علی السلام دا نه منلې ها وفوق کل ذی علم علیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل اوس چې دې سره غلا را وته د ضرور سره نو دوی نه دوی نه نور وار پر خطا شو نو دوی سوې ان یسرق کچر ته د غلا کړي فقد سرقانو یقینا غلا کړي او اخن یورور له د دو من قبل مخکره دینا سوکو یوسف علی السلام یې غلا کړی ولته یو بل ورو یې هغه غلاګانې کړی خو شي هغه څه غلا کړی او پاره کې یو مفسرین دی بیا خو یو څه شی مومي اسرایلی روایت پر تر وړي اسرایلی روایت تک راغلی دی ښه احتیاط تکوي چې دا د ترور کرا دغه بوتو پوه شو کنه نو یوسف یعقوب علی السلام ورته وی په چل کې دا پټ کاو ماته کا نو یغه پټ کړو سه کړو ماته کړو نو وی بیا تر ورته وی تا موږ نه بوت پټ کړل دی الکه پیغمبرانو په کورونو کې وای دا د ابراهیم علی السلام اولاد کې راتل د دې په کورونو کې بوتان نه هو شه دا ځان نقیسه مکاو دیمه خبره دا کوي وای دا د دې په ترور کنه پاتې کېدو نو بیا ترور نه پلار راوستو نو چې راوست نو ترور پسې خپه وا نو هغه دراوستو په ټیم کې وای د دم لا پوری قمیص تړل یو قمیصو هغه کرا پروتو نو وای چې کله راغ نو هغه راغ چې مان قمیص ورکته قمیص ورکته چې دلې لمنو چې تک آ و یا خو درا پټ کړل اوس قانون دا دی مونږ کوي خو شنو هغه ماشوم نه بالغ نه بالغ خو لا حکم نه جاری کیږي څنګه توا کې دا بیا مون کوي دا خبره خطا ده صحیح خبره ابن جوزی په زاد المسیر کې لیکل دا هغه وایي چې بس دا دوی اسی او تهمت بل لارې ونه مونته کنه نو وی بس کته غلا کړی دا ضرورم کړی و د ځان نه دروغ او الزام او تهمت په لګولو فاثرها یوسف نو پټ کړ یوسف علی السلام دا خبره په نفسي په خپل ځړه کې ولم یبدها لهم او کارې نه کړ دوی ته بس پرې ده قال انتم پدی صبر وکړو قال وی وی انتم شر مکانا تاسو بد ډیر بد حالت والای ډیر بد حالم دې ډیر په بد وخت دی دا تاسو کوي نو لکه دا وی والله اعلم بما تصفون او الله تعالی پاغه سبانه خپوره چې تاسو بیانوي چې ما اغلا کړی او کمنه وکړی دا غا الله ته پته ده قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا اوس نور قصه قرآن نه پاتې شو چې پاتې شو یوسف علی السلام ته اوس راځي خو دی وخت یوسف علی السلام د وزارت عظما او دې تر رسیدل لکه لکه عزیز ورته وي قالو ندی او یا ایها العزیز ای عزیز مصر ای وزیر اعظم ان له ابا یقینا د د پارا پلار دی د د پلار دی شیخن کبیرن ډیر بوډا دی ها فخود اخذنا او هغه د پس خپکیږي فخود اخذنا نو انیس یو تند مونږه مکانو په ځای د باندې بدل کې مونږه یو کس باندې کې کنه ان نراک من المحسنین یقینا مونږ تا وینو د احسان کوونکو نه خلق سره نو مونږ سره د احسان وکا قال هغه تو معاذ الله اعوذ معاذ الله پنا غواړم په الله سره پنا ان خدا چې مونږ اونیسو الا من مگر هغه څوک بنیسو وجدنا متاعنا وردانو ښا چې سرقه چې غلای کړی ده نه نه وجدنا متاعنا چې مونږ مونږ ته سامان خپل عنده دا غسرا ان اذا لظالمون یقینا مونږ په دغه وخت ظالمان یو دا خو د ظلم کار دی په بل قانون باندې فیصله وکم قانون دا دی چې بس هغه څوک به گرفتاریږي چې چا کړی دا خو چې چا سره مال لاوته مال د سر راوته لہذا دی به گرفتاریږي بل کار نه کومه